فسارعوا إلى إعلان الخلافة وتنصيب إمام وهذا واجب على المسلمين واجب قد ضيع لقرون وغاب عن واقع الأرض فجهله كثير من المسلمين والذين يأثمون أن يأثم المسلمون بتضييعه وتغييبه وعليهم أن يسعوا دائما لإقامته وها هم قد أقاموه ولله الحمد والمنة ولقد ابتليت بهذا الأمر العظيم لقد ابتليت بهذه الأمانة أمانة ثقيلة فوليت عليكم ولست بخيركم ولا أفضل منكم فإن رأيتموني على حق فأعينوني وإن رأيتموني على باطل فانصحوني وسددوني وأطيعوني ما أطعت الله فيكم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته د خلافت غږ راډیو قدرمن اورېدونکو پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته په پیل کې هم د خبرونو سرټکي د رقه ولایت په طبقه ښار ګوډي کې د پې کې کې څلور ویشت تنه عسکرو ته مرګ ژوبله اوښتې بریدونه کړي چې په پایله کې دوه ویشت تنه وژل شوي او ژوندیو یې له سیمې پښې سپکې کړي دي. په همدې حال کې د یادې سیمې څخه خبر زیاتوي چې د پې کې کې مرتدینو یو برید د خلافت د زمرو له لورې په شا ورمات شوی چې په پایله کې درې تنه وژل شوي او د یو پایهوان په شمول ګڼ تعداد غټه او وړه وسله هم د مجاهدینو لاسته په غنیمت ورغلې ده. د یادولو وړ ده چې په همدې ښارګوټ کې امریکایي الوتکو په غلطۍ سره په مرتدینو بمبار کړی چې ګڼه مرګ ژوبله یې وراړولې. د نینوا ولایت څخه خبرونه وایي چې د ابوعمار العراقي په نامه یو استشهادي ورور د حی علی الانتصار په اطرافو کې په هغه منزل استشهادي برید کړی چې روافضو پکې سنګر نیولی و چې په پایله کې یې منزل په بشپړ ډول تخریب او پکې شته رافضي مرتدین له منځه تللي دي. د یو بل خبر له مخې د موصل شرق او شمال لور ته د دښمن څو عراده نظامي وسایط د خلافت د زمرو له لوري د ایس پي جي ناین په بریدونو کې له منځه تللي دي. په همدې حال کې په یاده سیمه کې څلور تنه رافضي سرتېري هم وژل شوي. خبر زیاتوي چې د اسلامي خلافت د ثقیله کتیبې د التأمیم، الظهور، البکر، بعویضه او حقول سیمو کې د دښمن په پوستو د هاوان سل فایرونه کړي چې ډېری مرمۍ یې په هدف لګېدلي او ګڼه مرګ ژوبله یې وراړولې ده. د یادولو وړ ده چې په موصل کې د کفري ایتلاف د ګډې غښتلې قوې د عملیاتو درېیمه میاشت هم په داسې حال کې د پوره کېدو په حال کې ده چې دښمن ته نه یوازې دا چې درانه تلفات ور اوښتي بلکې اوس دښمن دفاعي حالات غوره کړی او د اسلام عسکر پرې مرګوني بریدونه کوي چې ورځ تر بلې ترې نوي سیمې او پراخه غنیمتونه ترلاسه کوي د کفر لوډسپېکرې رسنۍ چې څو میاشتې وړاندې یې د خپلې سکه مور امریکا په مشرۍ د کفري ایتلاف د عملیاتو د بریالیتوب ډنډورې غږولې او دلته په خراسان کې هم د همدې کفري ایتلاف چوپړ کوونکو ژورنالستانو او رسنیو دې عملیاتو ته چکې وهلې او د کفر د بري خوبونه یې لیدل اوس نو د همدې کفري ایتلاف په ماتې مړه غوږونه او چوپه خوله خجالت وباسي د اسلامي خلافت د مجاهدینو له لورې د قېحور هوایي ډګر ته څېرمه هغه موټر په راکټونو ویشتل شوی چې د دښمن عسکر یې لېږدول د بغداد څخه را رسېدلي خبرونه بیا وایي چې د بغداد د غرب لور ته د ابوغرېب په سیمه کې د پولیسو په کاروان د مین چاودنه شوې چې په پایله کې یې څلور تنه وژل شوي دي د ننګرهار ولایت په شپېتم او څلوېښتم سړک د مجاهدینو له لورې دوه ځای په ځای شوي ماینونه د پولیسو په دوه ارادو چاودلي چې ارادې یې په بشپړ ډول تخریب شوي او پېنځه تنه په کې وژل شوي. دا په داسې حال کې ده چې د دښمن د درنو وسلو یو لېږدوونکی موټر هم د مجاهدینو په یو برید کې له منځه تللی دی. د سینا ولایت د کرم القوادس په سیمه کې د مصري فوځ دوه ارادې ټانکونه د ماینونو په چاودنو کې سره د ناستو عسکرو له منځه تللي دي. په یو بل ورته برید کې د بلعه په سیمه کې هم د دښمن یو ټانک له منځه تللی. د دراسکوپ په یو برید کې هم د دښمن یو عسکر د عریش په سیمه کې وژل شوی او د تلعفر په فرودګاه سیمه کې د ثقیله کتیبې د هاوان دوه سوه څلوېښت بریدونو په پایله کې ګڼو مرتدینو ته مرګ ژوبله اوښتي د قناس د یو برید په وسیله چې د عین البیضا په شرقات سیمه کې د دښمن یو تن پکې وژل شوی په یاده سیمه کې د دښمن یو کاروان هم د مجاهدینو الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اما بعد محترم مسلمانان ورونو هغه مسایل ذکر کېدل چې هغه ډېر ضروري مسایل دي چې علما د هغې نه تعبیر کوي په واجباتو سره په هر مسلمان نارینه او زنانه باندې د هغې یادول دا ډېر لازم او فرض دي چې هر مسلمان به دا یادوي نو مخکې درس کې درې خبرې ذکر شوې وي اول د الله رب العالمین پېژندل د خپل دین پېژندل او دارنګ د خپل نبي پېژندل ننني درس کې هم دوه خبرې ذکر کېږي او په دې باندې خپله هم عمل کول او نور خلکو ته دې ترغیب ورکول چې ای خلکو یوازې د الله ربالعلمین عبادت کوئ او د الله ربالعلمین سره په عبادت کښې بل څوک مه شریکوئ او بیا په دغه لار کښې د الله دپاره دوستي کول او د الله ربالعلمین دپاره د خلکو سره مینه محبت کول او څوک چې د الله رب العلمين عبادت نه کوي هغې ته کافر ویل والله العظیم ای مسلمانانو نن چې خلافت اسلامي راغلی دی د هغې مقصد دا دی چې په ټوله دنیا کې یوازې د الله رب العلمین عبادت وکړی شي او ماسوا د الله رب العلمین نه چې د بل چا بندګي کېدلی شي هغه ختمه شي مو چې هجرتونه کړي یا خپل کور هم پرېښودی، کله علاقه هر څه مو پرېښودلي، دا مونږ د پیسو دپاره نه دي، د بنګلو دپاره نه دي، مونږ د موټرو دپاره نه دي، بلکې زمونږ مقصد همدا دی چې په ټوله دنیا کې یوازې د الله ربالعلمین دین، د الله قانون، د الله شریعت، د الله نظام نافظ شي. او ماسوا د الله رب العلمين نه چې دا کوم قانون جوړ کړی شي د ځانه دا ختم کړی شي او کوم سړی چې رالږي کوم شخص چې راپاڅېږي کوم انسان چې راپاڅېږي او د دې مقابلې ته ودرېږي انشاءالله تعالی په داسې خلکو پسې مونږ خپلې تورې د ټېکو نه را ایستې دي د داسې خلکو سرونه به مونږ قلموو انشاءالله تعالی او دویم بنیاد د اسلام هغه دا دی چې یوازې د الله رب العلمین عبادت وکړی شي او د هغه سره شریک ونه کړی شي او کوم کس چې رالږي د الله رب العلمین سره په عبادت کښې څوک شریک ګرځوي هغه د دې خبرې نه اړول او دا خبر ورته کول چې دا شرک ډېره غټه ګناه ده عظیمه ګناه ده الله رب العلمین او په هغې باندې سختي کول او څوک چې د الله سره شریک ګرځوي هغه انسان ته کافر ویل موږ چې رالږو شیعه ګانو ته کافر یو دا د دې وجې نه وایو زموږ ورسره څه شخصي تضاد نه شته بلکې زموږ ورسره په دې باندې تضاد دی چې د الله رب العالمین سره په دې په عبادت کې شریکان ګرځوي او دارنګې هغې ته چغې وایي او د هغې نه مددونه غواړي زموږ چې ورسره دښمني ده په دې وجه باندې دښمني ده نو محترمو مسلمانانو وروڼو دې خبرې ته ښه متوجه شئ بیا د مسلمان او دارنګه د کافر فرق چې راځي هغه په لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کلمې سره راځي خو بیا اکثر داسې خلک دنیا کې موجود دي چې کلمه لا اله الا الله وایي خو د هغې په مقصد باندې ځان نه پوره کړی صرف دومره وایي چې استاد راولېږي بس لا اله الا الله کلمه ووایي دا به جنت ته داخلېږي نو محترمه دې خبرې ته ښه متوجه شئ دې کلمې باندې ځان ښه صحیح پوه کول په کار دي ګوره څومره پېغمبران چې راغلي صرف د لا اله الا الله کلمې ته دعوت ورکړی څومره انبیا چې راغلي دي او دې له الله نور هم ډېر غوروالی ورکړی دی لکه حدیث کښې راځي نبي علیه اسلام فرمایي تر څو پر چې دنیا کښې د لا اله الا الله ویلو والا موجود وي الله رب العالمین به دنیا نه ورانوي او بل روایت کښې راځي نبي علیه اسلام فرمایي دا لا اله الا الله محمد رسول الله دا مفتاح الجنه دا د جنت چابي ده خو دې خبرې ته ښه متوجه شئ علما ذکر کوي ما من مفتاح الا وله الاسنان په دنیا کې یو چابي نه شته مګر د هغې لپاره خامخا غاښونه موجود دي که ته دا غواړې چې هلکه ما سره دا چابي ده د لا اله الا الله د جنت چابي ده خو دې دپاره غاښونه ضروري دي ته به له غاښونه پیدا کړي نو تا ته به الله د جنت دا کومه تاله چې دا په دې باندې کولاوی او که د دې دپاره غاښونه نه وي نو ګوره بیا د جنت تاله دا نه کولاوېږي نو بیا علما د تعبیر د دې غاښونو د کلمې نه کوي په شرایطو د کلمې باندې چې کله انسان کې شرایط د کلمې موجود وي نو دې انسان له دا لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کلمه فېده ورکوي او که چېرې دا شرایط په کښې موجود نه وي نو انسان له فېده نه ورکوي نو اول شرط د کلمې هغه العلم یعنې په دې کلمه باندې ځان پوهه کول چې څومره معبودان الله رب العالمین نفي کړي دي هغه به نفي کولی شي چې رښتنه الله رب العلمين په دې کښې نفي کړې ده او منع یې کړې هغې نه به منع کېږي او چې څۀ ثابت کړي هغه به د الله رب العلمين دپاره ثابتې په دې کلمه باندې پوره طریقې سره ځان پوهه کړې ځکه د لا اله الا الله معنی هم دا ده چې نشته د حقدار د بندګۍ مګر یو الله دی بیا د لا اله الا الله کښې دوه جزه ذکر شوي دي یو لا اله دی دې ته نفي ویل کېږي او دویم الا الله دی معنی دا ده چې دنیا کې څومره معبودان دي دا به د الله ربالعلمین نه نفي کولی شي او الا الله صرف د الله ربالعلمین اثبات به کېدلی شي بلکې ټولې بندګۍ به د الله ربالعلمین دپاره ثابتوي او دویم دا د لا اله الا الله اولني جز کې انکار دی مانا دا ده چې ما سوا د الله رب العالمین نه څومره معبودان دي، له هغې نه به ته انکار کړې او د دوې جز کښې اقرار دی، یوازې د الله رب العالمین اقرار به کړې او ټولې بندګۍ به د هغې لپاره ثابتوې او دویم دا دی په دې اولني جز کښې بغض دی چې ما سوا د الله رب العالمین نه څومره بندګۍ دې کېدلی شي له هغې څخه به ته بغض ساتې او الا الله د الله رب العالمین د عبادت سره مینه او محبت ساتې نو دا به تاله هله فایده در کوي، په دې به ځان ښه پوه کړې، لکه قرآن کښې الله فرمايي، دې باندې دليل هم دا د قرآن کريم آيات دی، الله فرمايي، فاعلم انه لا اله الا الله، ای مخاطبه په دې خبره باندې ځان ښه پوه کړه چې حقدار د بندګۍ یوازې الله رب العلمين دی، لکه حدیث کښې هم راځي، نبي عليه السلام فرمايي، من مات وهو يعلم انه لا اله الا الله دخل الجنة، چې انسان په داسې حالت کښې مړ شو، چې هغه په دې خبره باندې پوهېدو چې حقدار د بندګۍ نه و مګر یو الله رب العلمین دی الله رب العلمین به دا انسان جنت ته داخل کړي قرآن کښې الله فرمایي الا من شهد بالحق وهم یعلمون مګر هغه څوک چې د حق ګواهي وکړي او په دې پوهېږي په مقصد د دې ګواهۍ باندې دا پوهېږي دلته د الحق نه مراد هغه صرف لا اله الا الله مفسرین ذکر کوي چې لا اله الا الله کلمه ترې مراد ده وهم یعلمون معنی دا ده چې په زړه کښې پوهېږي چې د دې کلمې معنی او حقیقت څه شی دی د دې انسان نه به دا کلمه هله فایده ورکوي چې په دې باندې ځان پوه کړی وي تاسو لږ متوجه شئ د مکې مشرکان ابوجهل هغې ته به نبي اسلام بار بار دا دعوتونه ورکوي چې تاسو لا اله الا الله ووایئ هغې به نه ویله وجدا هغه په دې پوهېدل چې لا اله الا الله معنی هم دا ده چې لا اله نشته د حقدار د بندګۍ ګوره دعا به د الله رب العالمین نصیب غواړي مدد به د الله نه غواړي نظر به الله رب العالمین دپاره منې او دارنګې سجده به صرف الله رب العالمین ته کېدلی شي دا نور ټول معبودان به پرېږدي یوازې به د الله بندګي کېدلې هغې په دې پوهېدل چې بیا به ټول پاتې شي صرف د الله بندګي ده ځکه دا لا اله الا الله نه ویله او نن سبا مسلمانان لا اله الا الله وایي ورځي کفري قانون سره فېصلې کوي په کفري قانون باندې فېصلې کوي د الله رب العالمین دښمنان سره ناستې د هغې سره مینه محبت کوي هغې له روټۍ کوي د هغې سره ناسته پاسته کوي دا څنګه ایمان دی دا څنګه اسلام دی نو ګوره هغه مشرکان په دې پوهېدل چې دې مقصد هم دا دی ځکه دا نوې ده نن سبا مسلمانان دي لا اله الا الله وایي هلته ورځي قبر ته سجده لګوي د پیر صاحب نه دعا غواړي او د هغې نه مددونه غواړي الله رب العالمین یې پرېښودی وي. نو محترمو دې مقصد باندې ځان پوه کول په کار دي چې ټولې بندګیانې به صرف د الله رب العالمین کېدلی شي د بل چا بندګي به نه شي کېدلی او دویم شرط د کلمې دپاره هغه یقین دی چې دې کلمه باندې به پوره توګه سره داسې به ځان پوه کړې او داسې یقین به په دې باندې راولې چې بلکل د شک دپاره به یې کوم ځای پاتې نه شي په خپل ځانونو باندې په خپل نفسونو سره جهادونه کوي الله فرمایي اولئک هم الصادقون همدا خلک رښتوني خلک دی چې الله او رسول باندې ایمان راوړی دی او هغې کښې شک نه کوي دلته د الله او رسول باندې ایمان راوړلو باندې شرط هم دا دی چې دوی به په دې کښې شک نه کوي ځکه چې یو سړی په ایمان کښې شک کوي نو دا د منافقانو څخه دی د انسان په دې باندې منافق کېږي او بل طرف ته ځي لکه روایت کښې راځي امام مسلم رحمه الله روایت ذکر کوي نبي علیه اسلام فرمایي ما من احد یشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله نبي علیه اسلام فرمایي نشته یو کس په دنیا کښې چې هغه د دې خبرې ګواهي وکړي چې حقدار د بندګي صرف الله رب العالمین دی او محمد صلی الله علیه وسلم د الله رسول دی دا انسان د الله رب العالمین سره نه مخامخ کېږي غیر شاکن فیهما الا دخل الجنه چې دا انسان د الله رب العلمین سره په داسې حال کې مخامخ شي چې په دې کلمه کې یې شک نه وي کړی نو دا انسان به الله رب العلمین جنت ته داخل کړي لکه بل روایت کښې را ځي ابو هريره رضي الله عنه فرمایي نو نبي علیه السلام ما ته وفرمایل چې دې دیوال نه اخوا څوک را روان وو او د دې خبرې ګواهي کوله چې لا اله الا الله کلمه ده مستيقن بقلبه او دارنګې دا د زړه نه په دې باندې یقین و فبشره بالجنه دې انسان ته د جنت زېری ورکړه نو شرایط د کلمه کښې همداسې دی محترمو چې انسان په دې باندې ځان پوه کړي چې واقعي دا لا اله الا الله دا د جنت چابي ده خو د هرې چابۍ دپاره غاښونه ضرور دي چې غاښونه پکې کله موجود وي نو تاله به تاله کولاوي او که غاښونه پکې موجود نه وي نو بیا تاله نه کولاوېږي نو باید چې موږ تاسو کلمې په شرایطو باندې ځان پوه کړو اول دا او یو بعد النبوت ژوند د نبوت نه مخکې څلوېښت کاله د نبي صلی الله علیه وسلم ژوند او څلوېښت کلنۍ کښې بیا هغه په نبوت باندې راولېږل شو نو د هغې نه وروسته بیا دېرش کاله د نبي علیه صلات وسلام د نبوت نه وروستۍ زندګي وه دا زندګي بیا دوو برخو ته تقسیم وه یو د نبي علیه صلات وسلام د هجرت نه مخکې زندګي وه چې هغې ته مکي دور ویلی کېږي او بل د نبي علیه صلات وسلام د هجرت نه وروسته زندګي وه چې هغې ته مدني ژوند ویل کېږي نو په مکي ژوند کې نبي علیه صلات وسلام ته د جهاد په ځای باندې د عفو امر و د سبح امر و چې تاسې عفو کوئ سبح کوئ تکلیفونه که په تاسې راتلل هغه برداشت کوئ او د دښمن په مقابل کې د صبر او د زغم نه کار اخلئ د حوصلې نه کار اخلئ په ډېرو ښایسته اخلاقو باندې دښمن دفع کوئ او د دښمن سره په حجت او بیان سره جهاد کوئ د تورې د جهاد حکم په مکي ژوند کې نبي صلی الله علیه وسلم او د هغه ملګرو صحابه کرامو ته نه و لکه دا اوامر نبي صلی الله علیه وسلم ته دا و چې واصبر علی ما یقولون واحجرهم حجرا جمیلا د خپل رب لارې ته په حکمت سره بلنه کوه او په ښایسته نصیحت سره او که چېرته دې سره جګړه کړې نو په هغه طریقه باندې ورسره وکړه چې ډېره ښایسته وي یقینا ستا رب په هغه چا باندې ډېر پوه دی چې هغه د سمې لارې نه بې لارې وي او په هدایت والاو باندې پوه دی شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله فرمایي چې نبي علیه صلات وسلام په اوله کې په دې باندې مامور و چې کفارو سره په قرآن او په حجت سره جنګ وکړي یعنې حجت پرې قایم کړي الله رب العالمین فرمایي سورت فرقان کې چې دا مکي صورت دی فلا تطع الکافرین وجاهدهم به جهادا کبیرا د کفارو اطاعت مه کوه خبره مه منه او د دې سره لوی جهاد وکړه په دې قرآن سره بیا په مدني دور کښې الله رب العالمین جهاد فرض کړ د هجرت نه وروسته په مدني دور کښې بیا په درېیو مراحلو سره جهاد مشروع وګرځېده په اولنۍ مرحله کښې جهاد فرض نه شي صرف اجازه وشوه اذن للذین یقاتلون بانهم ظلمو هغه کسانو ته د جهاد اجازه ده چې ظلم پرې شوی دی وان الله علی نصرهم لقدیر او یقینا الله تعالی د دی په مدد باندې قدرت والا دی الذین اخرجوا من دیارهم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا الله دا هغه کسان دي چې د خپلو کورونو نه په ناحقه ویستل شوي دي د دې نه ماسېوا بل جرم نه و چې دی چې رب هم الله دی او زیاتی مه کوئ، یقینا الله تعالی د زیاتی کوونکو سره مینه نه ساتي. په درېیمه مرحله کې به الله رب العالمین د ټولو کفارو په جنګ باندې امر وکړ چې ټولو سره جنګ به کوئ او د هغوی باندې به ورمخکې کېږئ، اقدامي جنګ به کوئ، دفاعیان به د ځانه نه جوړوئ بلکې اقدام به کوئ، په دښمن باندې به ورمخکې کېږئ. چې کوم ځای کښې منزل وژنی بیا تبدیل یا اسلام راوړي یا جزیه ورکړي په خپل لاس باندې او ذلیلې الله رب العالمین فرمایي فاذا انسلخ الاشهر الحرم کله چې د عزت میاشتې تېرې شوې نو فقتلو المشرکین حیث وجدتموهم مشرکان ووژنئ چې چېرته منزل وخذوهم واحصروهم وینیسئ محاصره یې کړئ وقعدو لهم کل مرصد او په هر کمین کښې ورته کښېنئ فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزکاة فخلوا سبیلهم که توبه یې ویستله لمونځ یې وکړ زکات یې ورکړ بیا مخه خلاصه ده مخ یې خلاصه کړئ یقینا الله تعالی بخښونکی او مهربان دی تفسیر قرطبي وایي دا فقتل المشرکین عام دی هر مشرک ته او حیث وجدتموهم دا عام فی کل موضع دا هر ځای ته عام دی نو دغه اخرنۍ مرحله وه، د دې نه وروسته جهاد بیا د عامو مشرکانو سره په عامو ځایونو کې فرض شو، د عامو کافرو په مقابل کې په عامو ځایونو کې فرض شو. بیا مونږ وویل چې جنګ به ورسره تر هغه وخته پورې کېږي چې دی په خپل لاس باندې جزیه نه وي ورکړې یا اسلام قبول کړی نه وي، نو جزیه هغه مال ته ویلی کېږي چې د کفارو نه هر کال په اسلامي خاوره کې د هغې د اوسېدو په بدل کې او د هغې د حمایت په بدل کې اخېستل کېږي. نو راجح قول په دې کښې دا دی چې جزیه به د اهل کتابو، یهودو او نصاراو او مجوسو نه اخستل کېږي، کوم چې د بتانو عبادت کوونکي مشرکان دي، نو د هغې نه به جزیه نه اخستلی کېږي، هغه به یا اسلام قبلوي یا به جنګ ته تیارېږي. اګر چې په دې کښې مختلف اقوال د علماء کرامو شته، خو راجح قول په کښې همدغه دی. نو دا د جهاد هغه درې ګونې مراحل شو چې په دغه درېو مرحلو باندې جهاد مشروع ګرځېدلی دی اولنۍ مرحله د نفس اجازې وه دویمه مرحله دا کفارو په مقابل کې د جنګ امر و چې هغوی د مسلمانانو په مقابل کې جنګ شروع کړي دفاعي جهاد او درېیمه مرحله کې پرې امر وشو په اقدامي جهاد باندې نو اوس دفاع د ضرورت په وخت کې او اقدام چې دی نو دا اصلي حکم شو د جهاد چې دا د مسلمانانو په ذمه باندې لازم دی او د حکم په باره کې به انشاءالله په راتلونکي درس کې وضاحت وکړو چې د حکم په اعتبار سره جهاد په څو قسمه دی وبالله تعالی عز وجل التوفیق اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين کشران په خپله تښتي پوټین مردار کړئ نو د دې اربکیان به په خپله تښتي لکه څنګه چې ابوجهل مردار شه نو مشرکان وتښتېدله دا صنادید القریش الله ځکه اول ختموله ټولو مسلمانانو باندې مونږ دا غږ کوو، په خلاصو غوږونو دا خبره واورئ چې دا هغه خلافت دی کوم چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خوشخبري ورکړې وه چې ثم تکون خلافة علی منهاج النبوه بیا به خلافت د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په منهج باندې نو هغه خلافت قایم شوی دی او د مهدي لښکر دی هغه لښکر دی کوم چې په مشکات کښې د ثوبان رضي الله عنه روایت دی صحیح حدیث دی، نبي علیه السلام وایي، کله چې تاسو تورې جنډې وینئ د خراسان نه راوځي، نو ورشئ، اګر که په خپړو باندې ولیني په واوره، نو وایي ځکه چې دا د مهدي لښکر دی. نو ای مسلمانانو! یو پاک سپېڅلی صف قایم شو، په عراق او شام کې او الحمدلله د هغه څانګه او ولایت خراسان ته موږ راوغځېدو،